هغه موقع را یاد کړی کله چې الله ستاسو سره وعده کوله چې په دوانو ډلو کې به یو تاسو ته ملاويږي تاسو غوښتله چې کمزوري ډله درته ملاو شي هو الله دا غوښتله چې په خپل فرمانونو سره حق د حق په حیثیت سره ښکارا کړي او د کافرانو جرړي پرې کړي د پاره د دې چې حق د حق په حیثیت پاتې شي او باطل د باطل په حیثیت پاتې شي الله تاسو ته صرف د دې د پاره او خداله چې تاسو خوشاله شئ او تاسو زړونه په دې مطمئن شي کنه نو مدد چې کله کیږي هغه هم د الله د طرف نه کیږي یقینا الله زبردست او حکیم دی اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم او هغه وخت را یاد کړئ کله چې الله د خپل طرف نه په تاسو باندې د پرکالۍ په شکل کې د اطمینان او د امن حالت راوستو او د اسمان نه په تاسو باندې وبره ورولې د دې لپاره چې تاسو پاک کړي او تاسو نه د شیطان پلیتی لري کړي او تاسو حوصله اوچتې کړي او هغه وخت را یاد کړئ کله چې ستاسو رب فرښتو ته اشاره کوله چې زه ستاسو سره یم تاسو مؤمنان مضبوط کړئ زه اوس د دې کافرانو په زړونو کې یره اچوم پس تاسو دوی په سټونو باندې او په جوړ جوړ باندې ووهئ اوس منه شئ نو هم ستاسو د پاره بهتره ده او کنه چری بیا مو هغه شان بیوقفتیا کوله نو مونږ به هم بیا هغه سزا درکوو او ستاسو ډله کو هر څومره ډیره وی خو ستاسو به هیڅ پکار رانشي او الله د مؤمنانو سره دی ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو لګ وای پزمکه کې تاسو کمزوري ګڼل شوي تاسو یې ردی چې خلک مو چرته ختم نکړي بیا الله تاسو له د پناه ځای درکړو او په خپل امداد سره تاسو لاسونه مضبوط کړل او تاسو له خر رزق ترکړو هغه وخت هم د یادولو قابل دی سو وخت چې د حق نه انکار کوونکو خلکو ستا خلاف سوچونه کول چې تا قید کړي یا قتل کړي یا تا د وطن نه وباسي هغوی خپل تدبیرونه کول او الله خپل تدبیرونه کول بیا به په دوی غلبه حاصل کړی شي بیا به دا کافران دوزخ ته راغون کړی شي د پاره د دې چې الله ګندګي د پاکۍ نه راجدا کړي او هر قسم ګندګي یو ځای راجمع کړي بیا د ګندګۍ دغه ډېرې دوزخ ته ور وغورځوي هم دا خلک اصلي تاوانیان دي اے ایمان والو د دې کافرانو سره جنگيږئ تر هغه پوري چې فتنه پاتې نشي او دین ټول د الله د پاره خاص شي بیا که چری هغوی د فتنې نه من شو نو دا غوی عملونه الله خویني او که چری هغوی من نشو نو پوه شئ چې الله ستاسو سرپرست دی او هغه بهترین ملګری او مددگار دی والله على كل شيء قدير او تاسو ته دی معلومه وی چې د غنیمت کم مال تاسو اغستې دی داغه پنځمه حصہ د الله او داغه د رسول او د رشتہ دارانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو د پاره ده کو تاسو ایمان راوړی وی په الله باندې او په هغه سیز باندې چې د فیصله په ورځ یعنی د دوانو فوجونو د مقابله په ورځ مونږ په خپل بنده نازل کړي وو نو دا حصہ په خوشحالۍ سره ورکړی الله په هر سیز باندې قادر دی اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أس او قافله ستاسو نه لاندې د سمندر غاړې ته وه کچری د اول نه ستاسو او داغو ترمنځ د مقابله کولو فیصله شوی وي نو تاسو به ضرور په دې موقع ډډه کوله لیکن چې څه وشو هغه په دې وجه وشو چې الله د کمی خبرې فیصله کړی و چې هغه ډاګی تکړي یعنی چې څوک هلاکیږي نو چې هغه د روښانه دلیل سره هلاک شي او چې څوک ژوندۍ پاتې کیږي نو چې هغه د روښانه دلیل سره ژوندۍ پاتې شي یقینا چې الله اوریدونکي او پوه دی اذ يريكهم الله في منامك قليلا کچری هغه تا ته داغوی تعداد زیات خودلې وي نو ضرور به تاسو همت بایللې وي او د جنگ په معاملې کې به مو جګړې شروع کړې وي لیکن الله تاسو د دینه بچ کړی بشکه چې هغه د سینو په حال باندې خبردار دی وإلى الله ترجع الأمور او یاد کړئ کله چې د مقابله په وخت کې الله ستاسو په سترګو کې دشمنان لخکار کړل او داغوی په سترګو کې تاسو کم ښکار کړئ د پاره د دې چې کم خبره کې دن کې وا چې الله هغه ډاګي تکړي او اخر به ټول معاملې خاص الله ته واپس کیږي خو چې کله دواړه ډلې یو بل ته مخامخ شوې نو هغه په شا واپس وګرځېدو او وی ویل چې زه ستاسو ملګری نه یم زه هغه څه وینم چې تاسو یې نه وینئ زه د الله نه یریږم او الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی ان الله قوي شديد العقاب دا معاملہ د دوی سره هغه شان وشوه لکه څنګه چې د آل فرعون او داغوی نه د مخکینو خلکو سره دغه سکیږي را روانه ده چې هغوی د الله د آیاتونو منلو نه انکار وکړو نو الله داغوی په ګناهونو باندې هغوی راونیول دا د الله د دې طریقې مطابق وشوه چې هغه کوم نعمت یو قوم ته ورکړي وي هغه تر هغه وخت پورې نه بدلوي تر څو پورې چې هغه قوم په خپل خپل عملونه نه بدلوي الله هر څو اوریدونکو او په هر څه پوهه دی د آل فرعون او داغوی نه د مخکینو قومونو سره چې سو او شو هغه د دې قاعده مطابق وو هغوی د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل پس دا غینا مونږ داغوی د ګناهونو په بدل کې هغوی هلاک کړل او آل فرعون مو غرق کړل دا ټول ظالمان خلق وو تتقون بشکا د الله په نس د زمکه په سر په ګرځیدونکو مخلوق کې د ټولو نه بدتر خلک هغه دي چې د حق منلو نه انکار وکړو او بیا په هیڅ طریقه دا غي قبلولو ته تیار نه دي خصوصا پاغوي کې هغه خلک چې داغوي سره تا معاهده وکړه او بیا هغوي په هر موقع خپل وعده ماتوي او ستاسو چې څومره وس کیږي نو د دوی په مقابله کې د زیاتو نه زیات طاقت او تیار تړلې اسونه تیار ساتئ چې د دې په ذریعہ تاسو د الله دشمنان او هغه نور دشمنان ویروي چې تاسو یې نه پیژنئ خو الله یې پیژني تاسو چې د الله په لار کې سو ولګوي داغه پوره پوره بدله به تاسو ته واپس ترکړي شي او که دا غوی نیت تعالی د دوکې درکول وی نو استاد لپاره الله کافی دی دا خو هم هغه دی چې د خپل امداد په ذریعہ او د مؤمنانو په ذریعہ ستا تایید وکړو او د مؤمنانو زړونه د یو بل سره یو ځای کړل تا خو د ځمکې په مخ ټول دولت هم خرج کړی وي خو د دې خلکو زړونه دی یو ځای کولای نشو دا خو الله دی چې د دې خلکو زړونه را یو ځای کړل اے نبی صلی الله علیه وسلم مؤمنان په جنگ باندې ورتیز کړه که په تاسو کې شل کسان صابران وي نو هغوی به په 200 کسانو باندې غالب راځي او که سل کسان داسې وي نو د کافرانو په زرو کسانو به غالب راځي او هغه ته معلومه شوه چې په تاسو کې لا کمزوري شته نو که په تاسو کې سل کسان صابران وي نو هغوی به په دوو سو باندې او که زر کسان داسې وي نو په دوو زرو باندې به د الله په حکم سره غالب راځي او الله داغه خلکو سره دی چې صبر کوونکي دي یو نبی لا دا مناسب نه دی چې داغه سره دی قیدیان وی تر سوچي هغه پزمکه کې دشمنان خر ریز مریز نکړي تاسو د دنیا فائدې غواړی حالکه د الله په نظر کې اخرت دی او الله غالب او حکیم دی لیکن کچری دوی ستا سره د خیانت کولو اراده لري نو د دې نمخ کې دوی د الله سره خیانت کړي دي نو د دې سزا الله هغه لور کړه چې هغه ستا په قبضه کې راغلل الله ته هر څه معلوم دي او حکمت والده او کم خلکو چې مهاجرینو لا زی ورکړو او داغوی امداد وکړو هغوی په اصل کې د یو بل دوستان دي او پاتې شو هغه خلک چې ایمان راوړو خو دارالاسلام ته هجرت اونکړو نو داغوی سره ستاسو د دوستانه هیڅ تعلق نشته تر څو چې هغوی هجرت اونکړي هو کچري هغوی د دین په معاملې کې ستاسو نه امداد غواړي نو بیا دا غوي امداد کول په تاسو فرض دي لیکن د یو داسې قوم خلاف نه چې دا غوي ستاسو سره معاهده وي سچ تاسو کوي الله هغه ویني لهم مغفرة ورزق کریم کوم خلکو چې ایمان راوړو او د الله په لار کې کور پرې خودو او کوشش وکړو او کوم خلکو چې پناه ورکړه او امداد وکړو هغه رښتینی مؤمنان دي دا غوي د پاره د خطاګانو معافي ده او بهترین رزق دی ان الله بكل شيء عليم او کوم خلکو چې رست ایمان راوړو او په هجرت راغلل او ستاسو سره یو ځای کوشش شروع کړو نو هغه هم په تاسو کې شامل دي خو د الله په کتاب کې د وینې رشتہ دار دیو بل زیات حقدار دي بشکا الله په هر څه پوه دی